مسلمانانو وروڼو! شریعت مطهره دا د زندګي مکمله ضابطه ده، د انسان پیدایش نه واخله بلکه پیدایش نه مخکې نه د دغه انسان رهنمایي شروع سي. تر مرګه رسې بلکې مرګ نه اباده چې ده سره کوم اعمال مراحل مخ ته رتلونکي دي شريعت مطهره د هغه رهنمايي هم کوي نکاح نورو کو موخه ته د خپل خواهشاتو پوره کولو یوه ذریعه ده شریعت مطهره چې دا د الله پاک قرب او رضا سبب ده. کتابونه لیکي چې نکاح په څو قسمه ده. عامو حالاتو چې نکاح سنتي، کله نکاح واجبي، کله فرضي، کله مکروهي او کله نکاح کول حرامي. چې کوم انسان د نکاح مخه ویني، صحیح سالم وي او اعتدال شي، شهوت غلبه په ده نه وي، دغه لپاره نکاح کول سنت مؤکد ده، که نکاح نه کوي بیا دی ملامتیا قابل ده. اوداسې يو انسان چې ايغمن دی د شهوت غلبه يي ده ته خطره يي که زه نکاح نه وک ګناه چې به مبتلا سه دغ سړي د پاره نکاح کول وجب دي څرنګه تاسو موږ وتر وجب ضروري ګڼو د عيد قرباني ضروري ګڼو. سرسيا ادا کول فطرنه ادا کول ضروري ګڼو دغ سړي د پاره نکاح کول داسي ضروري دي او چي کوم انسان يقيني چي که زه نکاح نه وکو نو ګناه چي به مبتلا سو الله پاک نه فرمني بر نه وسي نو دغ انسان د پاره نکاح کول فرض دي. نو دې خبرې ته سوچ کول پکار دي چې يو سنت عبادت ده، يو واجب عبادت ده، يو فرض عبادت ده، دغه چې سړی ادا کوي دې سره به ساز ږغوي، دې باندې به سندرې وايي، دې باندې به ميلسونه کوي، يو سړي سبا ملسونه توکړل، مخوستن وی تر وجه به وکړل یا یې فرض لمونځ وکړو اوس به دا ډول ږغی چی ما فرض ادا کړو سنت یا وجب می ادا کړو دا به مجلسونه کوي په دې باندې دا د شکر طریقه نه ده دا د الله پاک د نعمت نشکری کول دي او بل نکاح چی کوم انسان سره دا خطره یی چی ما من مانه به کوروالو مندی ظلم وسی د غلب ګمان داده چی زه به د ایغه حق نه کړای سه ادا نو دغ سړی د پاره نکاح کول مکروه دی شریعت مطهره وایی چی دا سړای دی نکاح نه کوي او چی کوم انسان یقینی چه زه نکاح وکړ نو د کوروالو حق په نه کړای سه ادا نو دغ سړی د پاره نکاح کول حرام دی د فقه کتابو دا مسئلې ذکر کړی دی چه کله یو انسان بالغ سی نو د ده خوهش سره سره د ده زندګی یو بنیادی ضرورت نکاح وګرځیږی هر انسان خپل جنسي خواهش پوره کوي، خو شريعت مطهره د دې پر ډېره د آدابو نه ډکه طريقه مقرره کړې ده او دغه نکاح سره انسان ته پاکدمني زندګي حاصله سي. الله پاک د نکاح مقصد بيان کړی ده. چې الله پاک تاسو نه د تاسو جوړې بیان پیدا کړې دي لتسکنو الیها چې دې سره تاسو سکون حاصل کو نکاح په مقصد چې د سکون زندگی ده که یو انسان نکاح وکړو خود په کور چې سکون او خوشی نه رااله دینه دا معلومیږي چی دغ سړی د نکاح مقصد نه که هسی چیرته کمی ونسلی ده د موږ مشایخو دی د پاره څه اصول مقرر کړی دی انسان په نکاح کی د ایغه خیال وساتی بیا هغه د خوشی سبب ګرځیږی خاوند چی کله د کوروالی انتخاب کوي نو چی په دوه شیو چی دنه کمه یی او په دوه شیو چی دنه زیاته یی چی عمر چی دنه کمه یی او په مال او دولت چی دنه کمه یی په حسن چی دنه زیاته یی په تقوا او په نیکی چی دنه زیاته یی نو چې کله دا صفتونه یي بیا به دا نکاح د خوشي سبب ګرځي زموږ مشرانو چې کله به یې خپل خور لور چاته ورکوله هغه چې به دغه خبرې خیال ساتو او چې کله به یې خپل بچی ته زوی ورور ته به نکاح کو هغه چې به دې خیال ساتو یو کس احمد علی نامې دو سیکو کورنۍ ټول سیکان دای مسلمان سو چې دای کله مسلمان سو اوس د انسان فلاح په دې چې دا چې دین د زندګی طریقه تیرولو طریقه زده کی شریعت مطهره تعلیمات زده کی نو د هم په زړه چې دا خبر پیدا اسله چې زه مسلمان سلو مسلمان خو خلی نام دې پر مسلمان نه دې کار مسلمان بی ترسم چو گویم که مسلمانم که دانم مشکلات لا اله زه چه کله دا خبر وایم چه زه مسلمان یم زړه می وترسیږی ماته پته ده چه د لا اله الا الله انسان نه سوره تقضی کوي سوره مشکلات دی مخته نو د خلی نام د پر مسلمان نس بلکه د کار مسلمان جوړیدل یې وغوښتل، سبا کې شریک دین علم حاصلول. طالبانو به لیده چې دارالعلوم دیوبند کې به د سبق ویو، د ده مور به راله له احمد علي چې دی به ورته راغی، طالبانو په مخ چې به یې زیړی ورته شروع کړې، شیرا به یې ورته شروع کړل. وخت تیریدو، دغه طالب سبق ویله، دوره یې حدیث ته ورسیده. بل طرف ته د پنجاب نوابانو چی چودریانو چی یو سړای و ایغ په زړه چی دا فکر و چی زه خپل بچی رشته وکړو خو چیرې نیک انسان سره ګوره چی کوم سړای د کوروالی په حقوقو نه یی خبر که د سره ډیر مال و دولت دی د سره ډیر نعمتونه یی د ده کورواله به پرېشانه وي. هغه به غمو چې مبتلا وي. کور چې هر قسم نعمت موجود و، په کمرې چې اې سي لګېدلی، کرپېټ ویړ، ډبل بېډ پروت، کښلې المارۍ، کښلي سېټونه د لوښو، هر قسم مېوې موجود دی هر قسم نعمت موجود خو کورواله یې ګیلې کوي هغه ووش کې تویوي دې ته حیرانه ده چې خون په کور چې تم څنګ کپلار کر په ګیلې لاړل خون د کورواله له حقوقو نه بې خبره او چې کله خوند کوروالو حقوق نه خبر یی هلته بیا په یو سفر کی زندګی تیرول آهم خوشحالی سبب ګرځی نو نکاح کولو چی رشته کولو چی د دغه خبره خیال ساتل پکار دی چی د کوم کس سره موږ رشته کوو د حقوقو نه خبر ده که نه ده خبر نو اسړای شوریدو د پنجاب په مدرسو باندې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله اد دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث و ایغ سره ملګری و نو ایغ ته ویلا چې داسې یو طالب چې هغه نیکی او تقوا چشتنی وی رضا دوره حدیث طالبانو مند دی وشوراو چې کله دوئ دارالحديث ته رالل ويلي دي چې يو طالب څنګ ته ناست ده زړې کپړې اغوستې دي ديخ سړي نظر په پرېوته ویل چې دا طالب مې خوښ سه د مخ چې نورانیت وینو احمد علي دلته خو طالب وو خو ده به شاته ویل چې ما سخر نظر ډېر وږ نظر خدای پاک ورکړی و. ده احمد علي په هغ وخت باندې پېزندلی و چې کله احمد علي احمد علي لاهوري نه و جوړ سوی. نو شیخ الهند صاحب رحمه الله او فرمایل چې د طالب دا خو نه مور ستا نه پلار ستا نه رشتہ داران ستا نه کور ستا یغ چودري ویل چې کچیر د طالب د ما بچی رشتہ قبول کړل نو زه به انتهایی خوشاله دته ویلا دوی لړون دوسترګې غوړي نور تر غوړي نو سبا دې په سبا به نکاح کېږي مازدیګر احمد علي لاهوري رحمه الله او غربت دا حال و چې د سره بله جوړه نه و دغه یوه جوړه یې وه طالبانو ملګرو ورته ویل موږ به چنده وکړو تا ته به جوړه وکړو دوی ویل طالبي سبکو دپاره چندې نه کوم بې جوړې لپاره کوم شه د چانه به په خواسته وغواړو دا هن سی کېدای شه دا بیا د خپل جوړه خو ومینځه وی داسې به وکړو دی وای چې غټه جوړه مې وا ومې مینځله زمی ورازې وې چې ما کپړې په تار واچولې اور یې زراله لویډه سره مجلس چي کښېنستلم، دی وايي چي سخر به مي داسي روکتل او زه يخ نيولم داسي سره ترېدلم او بيا به يې داسي ځان سره غلي وخندل خو دی وايي چي زه دي خپل سخر زړه ته سلام کوم، خپله بچۍ يو داسي سړي ته ورکوي چي هغه دغه يوه جوړه ده، دی چودري ته هر قسم نعمت موجود ده خو رشته داسې کس سره کوي چې هغه بس دغه یوه جوړه ده، کور یې نسته، مور او پلار نه پردای ده. رشته وسلله، دوره حدیث کال تیر سو، رخصتي وسلله، دی وايي چې ما مندې الله پاک داسې وخت راوستو چې بوټو پاڼې به مې راوړلې او د الله بندګۍ داسې وه چې بوټو پاڼې به یې وخوړلې او د الله شکر به یې ادا کړ. چې کله کور ته لاړله مور پوښتنه ونه وکړله چې لورې وختيري دې څرنګه ده؟ د احمد علي لهوري رحمه الله له اخلاقو نه دې داسې اثر اخیستی و چې وتیاله مورې تا خو ما ته ویل چې مرګ نه بعد به جنت میلاویږي ما ته خو په دې دنیا کې د جنت خوندونه میلاو سو نو يو وخت داسې و، احمد علي لاهوري رحمه الله به فرمايل چې يو وخت داسې و چې احمد علي وشکي او بوټو پاڼې خوړلې او نن داسې وخت راغی چې د ميوالي چودريانو کوروالې بيبيانې رځي د برکت د پاره د احمد علي په تلي چې ريبز وي. نو چې کله يو انسان د تقوا زندګي تېروي بيا هغه د کوروالو په حق باندې پوهېږي رشتې په باب چې چې په کارخانې نه سو خطا په موټرو ګاډو نه سو خطا په جايدادو نه سو خطا دغ اتش سره سکون نه دا تړلای دا مولوی صاحب ناس دا ډېرو خلکو به ګیلې او تکړې هر قسم نعمت په موجودي خو زندگی به پریشان نه او چې کوم نیک خلکی یو زندگی ډیر حیران ای ډاکټر عبدالحی عارفی رحمه الله یو بزرگ تر سلای د اوس په نږدو زمانه چې کراچۍ شو وفات سو دی وایي میں نے ترپن سال گزار کر اپنی بیوی کو کبھی بھی ناراض نہیں کیا حتیٰ کہ اس کے ساتھ لہجہ بدل کر بات بھی نہیں کی دربان دے پینزوس کالا تیر سلل کروالی تمیچیر غصہ نہ ہو کرلا دورہ پوری چی مخ رنگ ٹنڈا میں نکڑا ہوتا گنزے دا څه اخلاق دي؟ دوره اوچت شان وال اخلاق د خوند او کوروالې په منځ کښې خو خامخا څه خبر واقع کېږي. خامخا کمی بېشي کېږي. درې باندې پنځوس کالو چې او کوروالی وايي چې دغو درې باندې پنځوس کالو چې ده ماته داسې نه دي ويلي چې ماته اوبه راکه. ا زه د ده خدمت کول خپل سعادت ګڼم. د ډاکټر عبدالحی عارفی رحمه الله د دا عادت و چی چا به دعوت و ته وکړ بیا به د سالنو د مړۍ تعریف کاو یو جی چی متل و نو چی مړۍ وخوړله ده یی تعریف وکړ ډیر مزدار سالن ده ډیره مزیداره مړۍ ده چی ده دا خبره وکړه پردی نه ورستی طرف نه زړا شوری سلا ده ویل لکه چی ما تریف کم وکو لشکی نوره تریف وکو دی مړۍ زړا نوره هم زیاته سلا بیا یی تریف وکو زړا نور هم زیاته سللا اخر دی حیران سو پوښتنه یی وکړه چی ده پردی نه ورستی شزینه ولی زاړی هغه له طرف نه اواز راغی نن دې ما ولا مړۍ تا وخوړله اوس دې تعریفونه شوري کړل دغ خاوند سره ما لس کاله تیر کړل او په لسو کالو چه یوه ورځ دی دې ما مړۍ او سالن ناراضي نه سو همیشه موږ په دې باندې معامله یو نو اول انتخاب چه د نکاح چه کومه ده سړی د تقوا نیکی ته ګوري بس بیا با زندګی خوشحاله یی. سکون مقصد د نکاح ده چی سکون حاصل سی دوهم مقصد د نکاح هغه پاکدمنی ده انتم لباس لهن وهن لباس لکم تاسو خپل کوروالو د پاره جمع یو دو تاسو د پاره جمع دی تاسو پرده په دو مند پټه ده دو پرده په تا مند پټه ده دې تا عیبونه به په کوروالې سره پټي کوروالې عیبونه به په تا سره پټي دې په برکت سره به تا ته نیکي او تقوا زندګي حاصلیږي تا په برکت سره به دې ته حاصلیږي که یو سړی نکاح خو یې وکړ خو بیا هم د نظر حفاظت نه کوي چې څرنګه بد نظری کولا نکاح نه بعد هم بد نظری کوي نو د دې نکاح دا مقصد نه ده حاصل د موږ اکابرو ټول عمر به د خپل نظر حفاظت کاوه او نکاح نه بعد خو به پګدمني انتها ته ورسېدله. تاسو موږ ته دې الله پاک نصیب وفرمایي. دهلي چې شور شرابه جوړه سلله، فساد جوړ سو، خلک باره رووتل. یوه زنانه وه هغه جماعت ته وپاریدله چی دا ځوانان بوډاګان قسم قسم خلک دی بی عزتی نه رو رسی جماعت کی یو طالب ده هغه کتاب ګوری سبق وای نو چی کله ولیدله چی زنانان نه ناره الله او تی ویلا چی تو واپس سا که زه د خلکو ولیدلم نو کلي خلک په وایي چې شا موږ ته ته دا وایې چې زه په جماعت کې سبق وایم ته پردۍ ښځینه دلته ښوروې دیو توی لپاره فساد ده چې جماعت کې مه عزت نه محفوظ چیرته به مې محفوظېږي. خیر تلې به مجبور کو تلې چی جماعت سی و طرف چی چه نه چه کله شپه اخیر ته ورسیدله ایخ تلې بو ویلا چی فسدیان لاړل ته اوس خپل کور ته ځه دیو ویلا چی ماته یو خبرو شوا ته به ناست وې سبق به دې کته، بیا به دې په ډیوې باندې داسې ګوته ونیولله، بیا به دې درې کړله. بیا به دې بیا ګوته ونیولله په اور باندې، ډیوې باندې، بیا به دې درې کړله، داسې دې ولې کول؟ ده ورته ویل چې ګوره دا د ما خپله معامله ده، ته په دې څه کوې؟ دی ورته ویل بیا زه نه ځه چې خبر نرته کړم. اخر مجبور یې کړ. ده ورته وویل چې ما په زړه چه بده اراده پیدا سله، نفس په ویلا ګوشی موکه ده او ته خپل خواهش پوره که او تا ته څوک نه دي تر خبر، ما به ویل او نفسه ته خو جهنم اور ته ملا تړې خو ته اول خپل ځان ته وګوره چې د دنیا اور برداشت کوای سې که نه، نو ما به چې کله ګوته په ونیولله نو وبه یې سوځوله. او ګوته به مې سوځېدله، نفس ته به مې تسلي ورکوله چې دومره لوی جرئت مه کوه چې جهنم اور ته ملا تړې. نو ټوله شپه ما داسې تېره کړله، ګوته خو مې دا ده ټوله چې کومه ده هغه مې تڼاکې کړله، ګوته خو مې چې کومه ده وسوځوله، خو ځان مې ګناه ته نه کوه. نو تېله بس ټيک ده. دا چې کله کور ته لاړله مور پلار ته یې وویله چې داسې وقعه وسلله او که دغ طالب سره د ما زندګي رایسي نو دا به بس د ده خدمت کول دا به زه سعادت ګڼم مور پلار یې زړه ښه پر واخیستله د ایغ بچي سره یې نکاح وسو نو چې کله انسان د تقوا زندګي تیري بیا الله پاک لارې هم ورته خلاصوي. په نکاح سره د نسل انساني بقا ده چې کله انسان نکاح وکړي هغه برکت سره د انسانانو نسل بقي پاتې کېږي او امام بخاري رحمه الله يو باب قايم کړی ده باب طلب الولد للجهاد جهاد د پاره د الله نه بچی غوښتل چې کله انسان نکاح وکي د په برکت سره الله پاک دته اولاد ورکي هغه اولاد نیک سي د د پر اخرت ذخیره وګرځي کتابونه لیکي یو سړي په دې ارادې خو نکاح وکړ چې ما اولاد هغه به حافظان یي عالمان به یي دین داعیان به یي مجاهدین به یي نو هغه نه بعد الله پاک ده ته اولاد نه کور ده ته به بیا هم الله پاک ثواب ورکوي د نکاح کولو نه بعد اعتدال زندگی تیرول دا ډیر ضروری دی د کوروالی خپل حقوق دي، د اولاد خپل حقوق دي، د مور پلار خپل حقوق دي. چې کله يو انسان نکاح وکړي، نکاح نه مخکې خو ټول کورول خوشحال وي، خو چې نکاح نه بعد کله حدودو خيال نه شي ساته، بيا زندګي پريشانه شي، ټول کور چې غمونه رايستي. شریعت مطهره د مور پلار حقوق مقرر کړي دي، مور پلار حق ضایع کول کوروالو له وجې نه جایز نه دي بلکې حرام دي، د اولاد حقوق یې مقرر کړي دي، بل چا له وجې نه اولاد حق ضایع کول دا ناجایز دي، د کوروالې حقوق یې مقرر کړي دي، د مور او پلار له وجې نه، خویندو وروڼو له وجې نه د کوروالې حق ضایع کول دا حرام دي. داسې خلک به يي چې هغو ته به عذاب دې له وجې نه ورکول سي چې د کوروالې حق به يې ضایع کړی. حقوق العباد مسله. زه خپله خبر لنډوم بس اخیری خبر کوم یو سړای حج ته تللی وو دغه د موږ پاکستان اوسیدونکی وو ډیرو کتابو دا خبر دا واقعه ذکر کړی ده حج نه بعد دی په زړا سو يو بزرګ پر هغه ولې زاړې وي حضرت يو وري نو دوه وري نو درې وري نو لس وري نو ديارلس حجونه مې وکړل او هر واري چې زه کله حج وکوم نو حج نه بعد خوب ووينو ماته وويسي چې د تا حج قبول نه ده. تا حج ضرورت موږ ته نسته دا نو دا دیارلسم وار ده چې زه دا خوب وینم په علاج باندې نه پوهیږم یغ بزرګ وویلا چې تا چیرې لکه چې د بندګانو حقونه ضایع کړي دي سوچ وکا ده سوچ کاو اخر ذهن ته ورالل وتیلا او زه کلي چې اوسېدلم، مور پلار په ما باندې تعلیم کاوه، نو ما ډېر په محنت سره تعلیم وکړ. مور پلار مې ما د پاره انتهايي کوششونه وکړل. الله پاک ما ته شهر چې نوکري راکړه، هلته یوې ښځینه ما خوښه سله، هغه سره مې نکاح وکړ. چې کله کلي ته راللو، هغې وویل چې کلي چې خو زه، زړه مې نه لګېږي. بازار چې به کور نیسو مور پلار ته مې وویل مور پلار مې وویل چې زمنه چې تاسو خوشحال یو موږ دا خبر خوښه ده خو دوره قدر خبره ده چې موږ پرې نږدې بل څوک مو نسته دي دغه یو ته بچای مو یې زه به موږ بازار ته لاړلو بازار چې مو استوګنه سلله نو زه به چې کله مور پلار ملاقات ته رتلم کوروالې به مې جګړه کوله چې دومه ورځ روان يې چې کله به مور پلار ملاقات ته رالم چې واپس په لاړلم کوروالې به بيا هم املير سره کولې چې ته دور نه وخت کې الله شان عجوبه ده چې د کوروالې هغه محبت چې سړی مور پلار ته ورکوي هغه په دې بد لګيږي. نو وخت تیریدلو سره سره ماته الله پاک سعودي عرب چي نوکري راکړله مور پلار ته مي وویل چي زه سعودي ته ځم خپل کوروال ځان سره بیایم بچي ځان سره بیایم زمنه چي څرنګه تا خوښه يي خو چي موږ ویر نه کي موږ خو بل څوک نسته دي نو زه رالنلم په ابتدا چي خو به مي مور پلار ته خط ورلږه. خو بیا مانه ورسته پاتی سللو اوسه ما ایس پته نه ده کړی ایغ بزرګ ویلا دیارلس نه چه سل حجونه وکی ته حج دوره نسی قبلیدای چه مور پلار دی رضی کړی نه یی په خوله مندی ده خبر الکه ده خو یو حج کول دا هم مشکل دی عمره کول هم مشکل دی بیا دیارلس حجونه ده کوروالې ته وویله چې زه زه خپل وطن ته مور پلار زیارت ورکوم هغې خو اول دا لیدورې وکړل خو ده وت ویله که ته خوشحاله یې خو ډیره شه او که تا دا خبر نه خوښیږي نو بیا تا ازادوم خو زه به مور پلار زیارت ته ځم چې دا پوه شله چې وکی ده په ښه اراده ده اجازه دی وکړ چې ته لاړ سه دی راغی چې کله ایرپورټ تر کوز سو نو ګاډی چې راغی کلی تر نږدو سو او سر روان ده ځان سره سوچونه کوي چه مور پلار به مي ناراضي ما خو ډير ټيم تير کو ډير وخت مي تير کو مور پلار خو مي بوډي وو بوډاګان وو زډبوډګي زمانه وه ابه ناراض يي خداي خبر چه مانه به رضي سي که نه به سي رضي چې کلي ته کله ارګډېده، هلته وېړکو لېبې کولې. ده پوښتنه وکړله چې داسې يو بوډا و، يوه بوډۍ وه او يو يې زوی و چې هغه څه حال چې به يې يو بچي وتويله چې ماما جي هغه پوښتنه مه کوه. هغه يو زوی و، هغه زوی يې د خپلې ښځې وله ومنله، لاړ بهر ملک ته، ده خوندونه اخلي او مور پلار يې دلته پرېشانيانو ته پرېږدول. لوږی او تندی په تیریژی سختۍ او کترۍ په تیریژی بیماریانی برداشت کوی په دغو تکلیفو چی پلار مړ سو چی کله یې پلار مړ سو دده جنازې باندی څوک رشته دار نه وو څوک خپلوان یې نه وو څوک یې دده پوښتنی کولو ول نه وو پردیو کلیوالو ده ته غسل ورکړل ایغن آباده یې کفن ور واچاوه او ښخ یې که ده په زړه باندی چړتې رسلله. چې اوهو څوره بدبختي مظاهره دې کړې ده پلار دې دغسې پرېږده او د پلار پوښتنه دې نه وکړله دغه پلار په زړه مندې به څه تېر سلي چې دغه يو زوی ده هغه يو زوی هم داسې نافرمان وګرځېدو مرګ په وخت باندې د ده علاج کوونکي څوک نشته، پوښتنې کوونکي یې نشته، په سترګو نه یې اوښکې جري شللې، سوچونه او فکرونه کوي، ټیټ سر کور ته روان ده، نو دی چې کله را کور ته نږدې شو، بیا چاوت ویلا ده پوښتنه وکړله چې دلته خو یوه بوډۍ ده، یی غوت ویل چه او سته د یوه بوډۍ زوی د ښځې وله ومنله مور یې پریږدوله او سخته بیماره ده بس په کټ پرته ده لوږې او تندې تیروي څوک یې پوښتنې کولو ول نسته دي بیماریانې تیروي څوک یې غم خوري ول نسته بیمار پورسي ول نسته ده په زړه چه ویل چه مور به مې نسی رزي ده داسې دروازې ته ګوتې وروړلې دروازه خلاصه وه. دی غلی غلی رته چې زه به مور ته ورنیزو سو څه چې مور مندې ږغ وکو زه به مور ته غیږې ته ورنیزو سو مور به ماته ګسه راکي زه به نه درې سا چې دوره سختیانې مو برداشت کړې اوس دې خیر د مرګ رای سیر تا موږ دې بغیر دې اولاد نه یو دیو زوی مو نه دې یي نو چې دی داسې غلی غلی رته مور تر نږدو سو، مور یې په کټ باندې پرته ده، د اډوکو ډنچه ونه جوړه سلې، څادر چې پټه ده، خدای سره خبرې کوي، الله! ما زوی خو ډېر لرې تلای ده، خو یا الله! ته خو په واپس کولو باندې قدیر یې. مخ د کور دروازه خلاصه پریشی زه د کور دروازه نه بند کوم کیدای سی ما بچای رایسی او د ما پوشتنه وکی الله ما ته خو داسی مرګ مه راولی چی پردی خلک ما ته غسل راکوی پردی خلک ما ته کفن راکوی خاوند می که چی پردیو خلکو په ګوتو چی ورغی هغه سړی وو او زه خو شزینه یم زه به سرنګ دی نور خلکو به ماته سرنګ غسل راکړي الله ماته دی ما زوی راولا یا الله ته خو په دې باندې کتیرې چې ما زوی راولې ماته چې کله دا خبره کولې سترګو نه اوش کې بيدلې درد او غم نه ډک زړه وو یو الله ته فریاد کو بل څوک نو زو ژغ پوکو موره د تا نه فرمان بچای دغه درغلی ده چی دا خبره وکړله مور دی خوا سره ولګو زوی زړل چی سور زه بدبخته وم مور پلار می پریږدول مور زړل الله ته سور مهربانه الله ته سور کریم چی نا امیدی نه بعد دی امید پیدا کو ماته دې خپل بچای رورسوو مور زاړي زوی زاړي مور په پچی باندې غیر ډک د خپل سینې سره ټینګ نیولای دا په خپل زوی باندې نه مړیږي ډیر وخت نه آباد یې میندلای او زوی په خپل زندگی باندې پښمان دا شرمنده دا مور باندې غیر ډک دا زړه الله طرف ته متوجه دا پزړه چې مافیان غواړي چی ډیر لوی جرم می کړی دا مور پلار خو دی دی قبل ندی چی انسان دور غمجن کی از دور بدبخت چی بغیر دی خدمت نه می مور پلار پریژ دولو نو دواړو لسترګو نه اوش کی بهیژی چی کله سکون حاصل سو دغ زوی زندگی بدل سلا دی مور په خدمت چی انتهایی کوشش وکو بس قسمت چی لیکلی و سو ورځو بعد مور وفات سلا تجهیز و تک تکفین یې وکړو چې کله فاتحه تېره سله وپس لاړو بیا خوب ویني چې د تا شش کال حج قبول ده خو تېر حجونه دې قبول سلل نو د مور پلار حق سره د سړی خیال ساتي او د کوروالو حق ترې ادا کوي مور پلار ګیلې له وجې نه د مور پلار خبرو له وجې نه کوروالې حق ځای کول نه دي جایز او د کوروالو له وجې نه د مور پلار حق ضایع کول نه دي جایز کله وخت چې داسې خبر راځي کور چې نو سړی د غوسې نه کار نه اخلي آرام او اطمینان سره د کور مسایل حل کولو کوشش کوي الله پاک ته تاسو موږ ټول ته خوشگوار زندگی نصیب فرمایي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین